او حدیث نمبر 2139 خپه دی باب کې څنګه چې په کتاب البیوع کې مخ کې تیر شو چې د بازي ابواب تعلق دا د خو اخلاق سره دی چې په بازار کې یو سړی ناشتي یو بنده تجارت کوي اخستل خرڅول کوي نو اسلام دته د خو اخلاقو تعلیم ورکي چې ته یوازې اخستل خرڅول نه دی بلکې مسلمان سره د خو اخلاقو اظهار دا لایق دی چې د ښه اخلاق دغه مظاهره وکي یو دغه نه دا دا دوه کسان په خپل منځ کې یو معامله کوي لګیا دي درېمګړي لا نه دي په کار چې هغه دایي په معامله کې رودانګي او یا غي لا هغه معامله خراب کی دا یو سړی د دې یو سیس باره کې داغه نرخ شروع دی نو که د هغه خوښ شه وابيلي او که نه خوښ يې نه وو لاړ به شي يا تا ته به ووايي چې روره به تۀ واله هغه شی به پرېږدي نو اخلاق دا دي چې ته د هغه په معامله کې راونه دانګې د بعضې خلکو عادت دا يي چې د دوو کسانو خپل منځ کې هغه بيه هغه ختمه شوي نه يي او دی پکې راودانګي ځکه د ده خپل لالچ يي چیره دا سړی رانه چرته دا شی وانه لی نه مسلمانه بلکه ته پیرزو که په بل مسلمان بانی د خه شی یو شی ستا ړه ته پریوته خو لیکن ستا نه مخکی یو بل تن هغه لګیا دی پای کی هغه خبره کئ لګیا دی نو ته داسی مه کوه چه د هغی معامله هغه خرابی بلکه هغه پریده که هغه واغسته هغه شی په هغه پیرزو که که وای نغسته ده تا ته به پریدی ته به واخلی یا تاله به اجازه درکی چې روره تی والا دا په دې کې دا ور سره په دې روایت کې دام راضی او دا په کتاب النکاح کې راشي دام د چی مثلا تا ته پته ولګي چې یو سړی په یو ځای کې د نکاح پیغام ورکړي دی او هغه کومو خلکو له چې د نکاح پیغام ورکړی هغوی کره جرګه وړي راوړي نو داسې مه کوه چې ته په همغه وخت کې ته جرګه هغه وروړي ها یو سړی نه دی راغلی هغه بیله خبره ده یو سړی نه دی راغلی او یو سړی ویل چې را زمام فلانی ځای کې نه د یو سړي خبره روانه ده هغه جرګه وړې ده یو ځای ته تا ته پته ولګې ده نو بیا تر څو چې دا یي خبره نی واضح شوي نو ته دا غي هغه د نکاح پیغام هغه مخ خرابوا د باز خلکو عادت دای چې هغه په هر خبره کې په معاملې کې په منځ کې رادانګي نو داسي منځ کې دخل اندازي مکوا او منځ کې رادانګما دارنګ بازارونو کې کله کله یو دکاندار به لګیای گاک باندې به یو سودا خرڅي نو یو بل دکاندار به الته ولاړی نو هغه به هغه گاک ته وای چې لکه دا شی ما سره دی یا بغلی غونتی په غوږ کې به ته وای چې دا شی ما سره دی او زبید له په خریټ باندې درکما نه نه ضرور یو سړی خرڅول کوي نو ته هغه ته دا مو وایا چې راشه دا بدل زه درکما دارنګي یو گاک دی او هغه د یو سړی نه یو سودا اخلي نو ته منس کې لکه دا مرز چیرې هلکه دا شی به درنه زه د دې نه ګران قیمت باندې والمه او دا شی ماله راکه. نه نه دوکاندار له پکار دا دي چې هغه د بل په دوکاندارۍ کې یې دخل اندازي وکړي چې ګاک هغه نه خرابوي چې دا شی به دله زه درکړم راشه مانه واله او نه دې د یو ګاک چې دی نو هغه د د یو بل ګاک د هغه حق وي چي ياره دله مه ورکوه دا شی به دنه زه په ګران قيمت باندې والم مال يې راکه نه داسې مه کوه تر دې پورې تر څو چي هغه د هغه خبرې نه داي خبره ختمه شي يا به واخلي او يا به يې پريدي نو بعد د هغې نه بيا ته هغه خپله معامله هغه مخکې بوتلې شي باب لا يبيع علي بيع اخيه بیا دې نه کوي یو تن د خپل رور په بیا باندې په دې کې هغه دوه مطلب راځي او یا دا د بای سره شامل دی چې مثلا یو بای هغه ولګيږي او یو گاک ته وي چیره دا شی ما سره دی راشه زه به دله په کم قیمت باندی درکم نه نه بیه دی نه کوي یو تن خرڅول دی نه کوي یو تن د بل رور په خرڅولو بانی یو بل دوکاندار لګیا دی هغه په یو ګاک باندی سودا خرڅوي نو هغه پریده چه په هغه باندی هغه سودا ور خرڅه کی ته د هغه نه ګاک مه ورانه وه چه تا هغه ته وی چه راشه زه به دله په په ښه ریټ باندی درکم دارنګه ولا یصوم علی صوم اخیه او نرخ دې نه کوي یو ګاک د خپل رور په په نرخ باني یو ګاک لګیا دې د بل سره سودا جوړوي نو ته په هغه دوران کې هغه لا دکاندار لا چې کوم سړی هغه شی خرڅوي نو هغه له ته نرخ مه ورکوه چې یاره دا شی به د نزه دلې ته په لس دا کې مالې په پنځل لس راکا نه حتی یأذن لا تر دې پوري چې هغه ګاک هغه ته اجازه تو کی یا غیا بل دکاندار د اجازه تو کی چې لکه زه ټیک ته به تی په ورخرس کا او یترکا او یا غا شی هغه پریدی نو به د هغې نه بعد سره ته خپل معامله هغه کولی شي نو بیا دې نه کوي یو تن د خپل رور په بیا باندې او نرخ دې نه کوي یو تن د خپل رور په نرخ باندې حتی یأذن له تر دې پورې چې هغه ده ته اجازت وکړي چې هه واله ته دا معامله وکړه او یترک یا هغه هغه شی پریږدي او بیا د هغې نه بعد تې کولی شي حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا يبيع بعضكم على بعض اخيه بیا دې نه کوي بعضې ستاسو د د خپل رور په بیا باندې او په دې کې دغه ټول صورتونه دا مراد دي چې د دوو کسانو خپل منځ کې معامله غ شروع وي او بل راشي او داغي هغه معامله خرابوي یا غشي په دې کی دا درې څلور مسائل په دې حدیث کې دا ذکر کړی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا منع کړی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خ ان یبیع چې یو سړی چې ان یبیع چې خرص کی حاضرن حاضر خاری ته وایي حاضر چې هغه په خار کې هغه موجود وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا د د خرڅولو د یو خاري سړی لبادن د یو باندچی د پاره باد چې کم د باندې نراغلی باندچی دیهاتی کلیوالی داغه د پاره د خرڅ نه منع کړی دا دا صورت څه دی دا صورت هغه دا دی چې د باندې نه یو سړی یو سودا راوړي مثلا غنم راوړي دي یا د باندې ناغه یو بل شی راوړي دي اوس د بانډی سړی هغه په ښار کی هغه سودا هغه خرڅول غواړي لیکن کله کله مارکیټ هغه لاندی مثلا هغه د بانډی نه غوای راوستی دا میخه راوستی دا نو هغه ته د پیسو ضرورتي یو خدا د چې یو سړی هغه ته خدا پته ای چې دا دا غوا یا دا میخه دا د دومره پیسو ده د دومره روپو ده او یو سړی د بل د مجبورۍ نه غلطه فائدہ اخلي نه داسې نه په کار کله کله د سی چې اورال دا ټول مارکیټ هغه ډاون وي نو پای کې بیا لکه دا نه مثلا د هر سړی هغه سودا هغه هغه سي نه خرسيږي ټول مارکیټ خراب وي یو سړی هغه ته د پیسو ضرورت دی اوس د ښار سړی هغه ولګیږي هغه کلیوال ته وی الکه فی الحال مارکیټ ډاون دی ته د سیوکه دا شی دا پریدا او زبید له دوه ورځو کې هفته کې لس ورځو کې خرڅ کما نن دا مارکیټ خراب دی او زبید له دوه ورځې بعد خرڅ کما نو زتا ته به فائدہ وشي نو په ظاهر باندې خو خبره ټیک ده خو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دینه په دی منع کړی دا چې مارکیټ اسم خکته دی نو چې د د باندې سړی هغه هغه سودا هغه خرڅ کی نو دوه فائدې به وشي هغه ته به پیسې نغدي شي په زید دی باندې چې د دې وجې نه هغه یو سړی چې وایي چې د د قرضو نه نغده سودا هغه بهتره ده نو بانډچي ته به خپلې پیسې هغه نغدي شي په ځای د دې چې هغه هغه شی په ښار کې پرېږدي یا یې واپس ځان سره وړي او یا یې ښار کې یو تن ته پرېږدي چې زه دا راله په یو دوه روپۍ ښه رېټ باندې خرڅ کا اګر چې جواز لري خو لیکن چې یو سړی لکه هغه خپل یو دغه پری دی خو نبی له صلوات والسلام منع کړی دا چې داسې دی یو سړی نه کوي هغه ته خپل پیسې نقد شي او بل دا په خار کې با فائدہ دا وشي چې زه په خار کې یو سړی تبا یو شی هغه په کم قیمت باندې ملاوي مثلا یو سړی اوس غنم راوړي دي او هغه دلته په خار کې مارکیټ ډاون دی هغه خرڅ کی نو بانډچی ته زمیدار ته پیسی نغدی شوی او غنم دلته به مارکیټ کی هغه لړه شو یا ګاک واغستل نو خلکو ته په ښه قیمت او په ښه نرخ باندی میلاو شو اوس ښاری سړی هغه رالګیږی او هغه هغه ته وای دا پریده مارکیټ چی لږ اوچت شی زه به دله په ښه ریټ باندی خرڅ کړم نه داسی دی یو تن نه کوي. د دې نه منع کړی دا خپل طرف ته دا خو د خرڅولو خبره ده ها البته یو خارې سړې د یو باندې چی د پاره سودا اغستې شي او بالکل اغستې شي ځکه وجه دا ده چې کله کله لکه د باندې سړی او د کلو سړی هغه راشي نو دلته د خار خلک هغه وی بس اسم ساده سړی دی نو هغه شی په هغه باندې په ګرانه خرڅ کی خو چې د خار سړی وی نو د خار سړی هغه په نرخ باندې پویږي او بل هغه د خلکو سره په جبه باندې پویږي نو کاغه یو باندې چې له سودا اخلي نو بالکل اغستې ځکه په دې کې دا غبانډ چی فائدہ ده لکه په خنرخ به ولوالي او څوک به سره دوکاونه کی نو دغه جایز ده نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یبيع حاضر لباد نبی علیہ السلام منع کړی دا د خرڅولو د یو ښاري سړي لبادن د یو بانډچي د پاره ځکه په دې کې د غم نقصان دی او دارنګ دلته په خار کې چې خلکو ته به ارزانه سودا ملاو شي نو خلکو تم نقصان دی او چې بل طرف ته یو سړی په ګران باندې یو شیخ خرسي نو په دې کې د د د غبانډچی نقصان دا دی چې داغه پیسې اغه لیټ شوي چې یو سړی دلالی لکه دا جایز ده چې یو سړی د دوو کسانو منځ کې یو یو خبره جوړی بعض اوقات تن تناجش هغه دی ته وی چې او دام په دی مارکیټ کې لکه ډیر بازارونو کې دا شی دا کیږي مثلا بعضی دکاندارانو کس یې د دې لپاره ساتلی چې هلکه ته به دلته د دوکان نه بهر ودرېږه ګاک راغی نو چې ګاک راغی زه به ته مثلا اوې ما چې دا کتاب یا دا فلانې شی یا دا موبایل دا په دومره قیمت باندې دی ته به دا سو کی ته براشي او ته به لکه اوس مثلا یو یو موبایل دی هغه د د د اتو زرو روپو دی 8000 روپو یو گاک راغی دکاندار هغه ته ویلی هغه گاک ته چې دا موبایل دا په لس زره باندې دی اوس هغه دکاندار خپل کسې د دکان هغه راغی هغه هغه ته وی چې لکه دا فلانه موبایل د سره شته دی او شته دی خو زماله وساته او ریټ خو مغه دی کنه سریټ ته ولې په لز زره دی نو راکړي اوس هغه هغه د گاک په ذهن کې دا خبره واچي چې د خدا موبایل د دنه په لز زره باندې اغستیو نو الکه دا غینا ګران بیرل نه راکې اوس داغه دغه په د گاګ په ذهن کې هغه دا خبره واچول چې دا موبایل دا د لزر روپو موبایل دی او هغه لاړ دا غزینا او یا هغه ګاک ته هغه دا ووایي چې یاره ډېر بهترین موبایل دی او ده ماله ډېر په ښه نرخ باندې راکړی و په لس زره باندې راکړی و اوس هغه ګاک هغه تیزوي چې هغه دا شی هغه والي نه بلکې د خیانت په نیت باندې دا دلالي دا مه کوه. نو دا دې ته وی چې ته یو گاک تیزه په دې سیز باندې چې هغه او ته دا غي هغه نرخ سیوا کې نه دا سم کار مکوا نو په دې کې لکه دا غدریم ګړي هغه شی اغستل مقصد نه بلکې د بل هغه تیزولې مقصدی او په دې کې دا د خیانت معامله ده ولا تناجشو او دلالی مکوي د خیانت په نیت باندې چې تبل یو شی ګرانه او په خپل اخلي نه ولا يبيع الرجل على بيع اخيه او بيع دې نه کوي یو تن د خپل ورور په بيع باندې څنګه چې موږ دا غي مخکې صورتونه ذکر کړل ولا يخطب على خطبه اخيه او پیغام د نکاح دې نه لګي یو تن د خپل رور په د نکاح په پیغام باندې ولا تسأل المرأة طلاق اختها ولا تسأل المرأة طلاق اختها او غختنه دې نه کوي او زنانه د خپل خاوند نه طلاق اختها طلاق د خپل خور خ او غختنه دې نه کوي او زنانه د خپل خاوند نه طلاق د خپل خور خور نه مراد غبنه ده او خود په معنا د مثل بانی یعنی دا غ خپل خور دا غ خپل مثل دا غي په طلاق دی یو زنانه د خپل خاوند نه غوښتنه نه کوي ځکه د هرې بنې لکه دا خواهشي د خپل خاوند وګونه غ ډکې چې دا غي قدر او قیمت ته د خاوند په نظر کې هغه سیوای یو دا بل پری دی د دې لپاره چې دا هر څه به د دې ځان لپزان لشي نه داسې د نه کوي ولا تسأل المرأه طلاق اختها او غوښتنه دې نه کوي یوه زنانه د خپل خاوند نه طلاق اختها طلاق د خپلی خور د خپلی مثل یعنی د خپلی بنی د څه د پاره لتکفا ما فی انائها دې د پاره چې واړی هغه څه چې هغه د دې بلې زنانه په لوښي کې دي یعنی څه مطلب دایسې نبی علیه السلام هغه تمثیل ورکړی مثال یې ورکړی دی چې د هغې په هغه لوښي کې چې هغه څه دي د دې دپاره چې لکه دا د خپل لوښي ته د هغه خپل خور هغه برخه هغه هم ځان ته راواړوي د دې دپاره چې واړوي دا دا یوه زنانه هغه څه ځان ته راواړوي د خپل لوښي ته فی انائها چې هغه د دې بلې زنانه په هغه په لوښي کې دي نه نه مه کوه بلکې دا دې په هغه خپله برخه باندې صبر وکړي او هغه په خپله برخه باندې هغه صبر وکړي باب بیع المزایده خدی کی امام بخاری دفع د وهم کوي مخکې باب کې عنوان يې کېښود چې بيه دې نه کوي يو تن د خپل ورور په بيه بانې نو په دې کې چې مونږ ګورو نيلامي په نيلامۍ کې خو هم يو شی دی یو گاړی دی په منځ کې ودرول شو په اتوار بازار کې پاغي باندې نیلامی شروعي لکه تسوي نو یو وی یره زی په لس لاکه اخلم او بل وی زی په ګیاره لاک اخلم نو دا خو هم لکه د یو بل په په بیه باندی بیه ده نو ایا نیلامی هم ناروا ده نه نه نیلامی هغه ناروا نه ده بلکی هغه خو د ټولو مخکی د نیلامی د پاره هغه شی کیښودی شوی دی د مخکی نه دا معلومه ده چه په دی کی لکه چا زیاته بیه ورکړه زیات نرخ ورکړ نو پای کې خو لکه د ټولو د مخکې نه دا اجازت دی چې ته د ده په بیه باني بیه هغه ته ورکولی شي او هر کله چې دا بل خبره وا نو هغه خو د یو دوه کسانو په خپل منځ کې خبره روانه ده نو پای کې ستا د دریمګړي راتګ هغه نارواو او هر چې نیلامی ده نو هغه د دینه مستثنا ده نو دای ځکه د دفع د وهم د پاره راوړه چی باب بیع المزایده هغه بیعه د د بولی د بولی بیعه هغه جایز ده وقال عطا عطا ابن ابي رباح وی ادرکت الناس ما صحابه کرام لیدلیو ما خلق لیدلی دي ځکه عطا ابن ابي رباح تابعی دي نو صحابه لیدلی دي د تابعین او غزمانه لیدلی ده ما خلق لیدلی مسلمانان لا يرون باسن چې هغوی به باک نه ګڼه مطلب جائز به ګڼه ببيع المغانم فی من یزید په په خرڅولو دا غنیمتونو کې فی من یزید په هغه چا باندې یزید چې هغه د دې زیاته بیا ور کوي غنیمت به منځ کې کی خود ها لکه دا په صوبانی او سو باندې خدا کوي اخلي نو چې چا به پای کې زیاته بیا او زیاته بولی ورکوله بس پاغه باندې به هغه شی هغه خرڅ ک اصل کې دسی بمبوا په جهادونو کې به غنیمتونه راتلل نو مثلا بعض اوقات یو اسراغه یو اسراغه دو اسونه رال له مجاهدین ګڼ دي اوس دا دوه اسونه د دې ټولو مجاهدینو منځ کې دا څنګه تقسیم کو نو د هغې فیصله به هم په دې دغه باندې کېده چې رضا به دا اسونه به نیلام کو نیلام به کو نو یا به په هغه مجاهدینو کې یو تن ویلي زه بس ټیک ته په دې باندې بیا هغه واچوي زه به پیسې ورکم او چې څومره پیسې داغې شوي په سبانه لکه دا اس قیمت هغه مقرر شو بزه به د نورو له پیسې ورکم او اس به زما شي یا خدا سي بوا او یا دا په بازار کې به ودرو بس چې پاغي باندې باغ کم ریټ راغی په بولۍ کې نو یو چې اس به پاغي باندې خرج شنو هغه پیسې هغه به راواغستې شوې هغه لاک روپۍ چې پارسو به خرج شو نو هغه به د ټولو مجاهدینو منځ کې برابر برابر هغه تقسیم شوي نو ببيع المغانم فی من یزید په خرڅولو دا غنیمتونو کې پاغه چا باندې چاغه داغي زیاته بیا کوي حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا اعتق غلام له عن دبر مدبر هغه غلام ته وی چې یو مالک دا غ سره یو مالک دا فیصله وکي چې تبا د برسل کې شاته وي چې یو مالک دا اعلان وکي چې زما د مرګ نه بعد دا زما دا غلام دا به آزاد وي په ژوند نه البته به زما د مرګ سره به دا آزاد وي ته مدبر غلام وي یو سړی هغه آزاد ک خپل غلام اندبورن یعنی هغه مدبر ک چې به زما د مر نه بعد به ته فورا آزادی خو لیکن بعض اوقات یو سړی په جذباتو کې راشي او يو فيصله وکړي او بيا وروسته د هغه خپلې فيصلې په خپله د هغې خلاف کړي، نه نه په جذباتو کې مه راځه يو خبرې ته سوچ کوه او د سوچ نه بعد بيا يو فيصله کوه، فاحتاج نو هغه سړی هغه غريب شو يعنې په خپلې پيسو ته ضرورت شو قرضدار يې شو فاحتاج نو هغه سړی په خپله محتاج شو نو پيسو ته. اول ته غلام چی دی نو هغه آزاد کړی دی به طور مدبر نو مدبر غلام هغه اوس خرڅولې نشي نو فاخذه النبي صلی الله علیه وسلم په دې کې اختلاف ته چاهي مدبر غلام هغه خرڅولې شي او کنه د دې روایت نه خو معلومیږي چې مدبر غلام هغه خرڅول شي او سړی دا خپل خبرې نه دوباره رجوع کول شي چې کله یو سړی ته احتیاج وي او بعضی وي چې نه نشي خرڅولې فاخذه النبي صلی الله علیه وسلم فقال نبی علیہ الصلات والسلام اگر واغستغه غلام فقال وی ویل اعلان وک من یشتریه مني سوک بدا واخلی زمانہ یعنی سوک په دی باندې خریټ ور کوي نو فاشتراه نعیم ابن عبد الله بکذا وکذا نعیم ابن عبد الله هغه واغست په بولی ولګی دا نعیم ابن عبد الله هغه په دومره دومره پیسو باندې واغست نو فدفعه الیه نبی علی السلام هغه لا غلام ورک او هغه پیسې هغه سړی له ورکړي دا غنوم په روایتو کې ابو مسکور رازی او د غلام نوم یعقوب رازی باب النجشی مخکی ولا تناجشو اغه دوکا چې یو سړی یو شی په خپل اخلی نه لیکن د بل د پاره غشي ګرانولو کوشش کی دا نجش دی باب النجش د د دوکي متعلق ومن قال لا يجوز ذلك البيع او بعضی علما او اغي دا ویلي دي چې دا بيع دا د سر ناجایز نه دا او بعضی وی چې نه لکه امام شافعي دا قول امام ترمذی ذکر کړی دی چې د دوو کسانو په خپل منځ کې بیا شروع ده دریم دریمګړی راغی پاغي باندې هغه شی په گاګ باندې هغه شی ګران ک ځکه منځ کې خبره داسې وکړه په گاګ باندې هغه شی ګران ک نو ټیک تا امام شافعی او دارنګ نور فقها وی چې دا معاملہ دا جایز ده ځکه هغه گاګ په خپل خوخه باندې هغه شی واغسته خو دا چی کوم دریم ګړی سړی او دپی دا شی ګران که نو ده ناروا وکړه په په دلته په په روایاتو کی هغه ته د سود خور الفاظ راځی چی دا سود خور دی دا خاین دی دا دوکه باز دی او بعضی وای چی دا معامله د سره جایز نه ده. دا چې کم دا دکاندار په هغه گاک باندې هغه شی په ګران ریټ باندې خرڅ ک دا معامله د سره جایز نه ځکه چې دا مسلمان سره دوکه وشوه ومن قال لا يجوز ذلك البيع او بعضو خو هغه چا ویلی دي چې دا بیع د سر نه جایز نه ده ځکه دا په دې کې د یو مسلمان دغه بدخوایي ولټول شو او په هغه باندې هغه شی هغه ګران ورخرج شو قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعه في النار نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دوکباز دا به په اور د جهنم کې وي ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد او چا چې عمل وکړ داسې او عمل چې پاغي زمونږ حکم نشته هغه مردود دی نو هر کله چې دا معاملې د نبی له صلوات والسلام دغه طریقه نه ده د اسلام طریقه نه ده د دیو جن دا مردود ده او د مردود معنی هم دا ده چې دا شی د سر نه جایز نه دی حدثنا عبد الله ابن مسلمه حدثنا مالک عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما قال نه النبي صلی الله علیه وسلم عن النجشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوکینا منع کړی دا باب بیع الغرر وحبل الحبلا غرر دا لفظ دا په دې بيوع کې ډیر راځي دا د اسلام په قواعدو کې یو اهمه قاعده ده چې هر هغه معاملہ چې پای کې دوکوي او پای کې د حقیقت پټول وي د بلنا پای کې هغه بدخوایي وي نو هغه ته هغه به بیع الغرر وي او هغه به ناروا وي په دې ځکه د بیع الغرر یو صورت هغه دا ذکر کوي دا وحبل الحبلا حبل الحبلا حبل دی ته وی چې د پخېټه کې کم بچي دی حبل اصل کې حمل ته وی حبلا هغه بچی ته وی چې هغه په حمل کې د نن پروت وي یو سړی راولګيږي چې د دې ساروي په پخېټه کې دا کم بچي دی نو بدا در باندې ما در خرڅ ک نو دا معاملې دا بيع الغرر دا دا ناروا ده دام ناروا ده او حبل الحبله دي ته دا به عربو کوله چې د دې ساروي په خېټه کې کم بچي دی او بیا د هغه بچي د هغه حبلې نه چې کوم بچی پیدا شو نو زه به تاله هغه بچی در کومه دا ناروا ده د دې بیا دو صورت یې د حبل الحبله زه به تاله په تا می هغه بچی در خرڅ کو چې د دې ساروي په خېټه کې کوم بچی دی او بیا دا غنه چې کوم بچی پیدا شي نو دا ما په تا باندې هغه بچی در خرڅ کو دام ناروا ده او چې د دې ساروی په خېټه کې کم دا په ظاهر باندې بچي دی دام ناروا ده ځکه پته نه لګي چې دا ژوندې پیدا کیږي روخ پیدا کیږي رنزور پیدا کیږي څنګه پیدا کیږي نو دام ناروا ده او دا غي د بچي هغه بچي هغه خو په طریقې اولا سره ناروا ده یو دا او یا په عربو کې دا طریقه وا خالکا دا پیسې چې دي نو دا براله کله راکې نو وخت به مقرره وو مثلا یو بل معاملې به خپل منځ کې وکړه یو اس په یو سړی باندې ور خرڅ ک نو خالک د دې پیسې به کله راکې نو په اسلام کې خو طریقه دا ده چې بس د میاشتو د د رمضان په ړومبني تاریخ پې درکوم د شعبان په پنځلسمه بې درکوم دا طریقه ده خو لیکن عربو به څه کول د زما د دې اوخي په دې خېټه کې چې دا کم بچي دی نو چې د دې بچي چې کم بچي وشي نو تر هغه وخت پورې به زه طالبې دا پیسې در کوم نو دای کې دا غرر دی دا دوکه ده دا ناروا ده ځکه چې په دې کې دا مجهول دی پته نه لګي چې اول دا ساروی دا ژوندې پاتې کیږي نه پاتې کیږي به د دې په خېټه کې چې کم بچي دی هغه ژوندې پاتې کیږي نه پاتې کیږي او بیا داغه نه پته نشته چې هغه مذکر دی مؤنث دی ځکه چې مذکر خو بچی نه راوړي مؤنث دی بیا داغه مؤنث داغه به خپل بچی کیږي او کنه کیږي نو دا ناروا ده دا به ول غرر ده دوکي بیا ده وحبل الحبل او د بچی د د بچی غ بیع دام ناروا ده حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالک عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا د خرڅولو دا غ بچی د د غ بچی د بچی نه دا غي نه منع کړی دا وکانه بيعا او دا حب دا بيع د حبل الحبل شیو وکانه بيعا يتبا يتبايعه اهل الجاهليه او دا هغه لین دین دی دا هغه معامله ده چې کوله بدا د جاهلیت خلکو تر دې پورې چې د دې اوښې بچی پیدا شي، ثم تنتج التي في بطنها، او بیا بچی بیتا شي د هغه اوښې چې هغه د دې په خېټه کې دی، بیا چې د هغې بچی پیدا شي نو بیا به دله د دې پیسې در کوم، نو دا هغه اجل او هغه نیټه هغه مجهوله ده او دا ناروا ده. دا اوس دا نور چې کوم ابواب دي باب بیع الملامسه والمنابذه دا مغه بیع الغرر دی د دوکي بیع ده خدا کم چې د قران هغه مخ کې آیت مونږه ذکر کړو چې الا ان تكون تجارتا عن تراذن دا د عن تراذن نه خلاف معاملې دي په معامله کې په بیع کې د د جانبین رضامندي هغه ضروری ده او په زمانه د جاهلیت کې دا دوه قسمه معاملې وي یو بیع ملامسه ملامسه د لمس نه دی لمس لاس ورلو ته وي او لامستم النساء لاس ورلو ته وي په زمانه د جاهلیت کې بدا سوا یو سړی براغي یو گاک براغي سودا به پرته وا بس دچې به په یو شي باندې هسې د کتو دپاره به په هغې باندې به لاس کېښود لکه بازار کې یو سړی راشي او یو یو څیز هغه ګوري اړې راړې یې چې یاره دې کې چېرته څه عیب خو نشته. په زمانه د جاهلیت کې به دا وه چې بس ګاک به یو شي له لاس وروړو بس په ده باندې به بیع لازمه شو نو اوس په دې کې د ده رضامندتیا شامله نه ده بس بیا به دکاندار به ته ویلې چې تا خو دې له لاس ور وړی دی په دا به اوس تاخلې پیسې راکوه نو زیاته به د گاک سره دا خپل طرف ته د گاک سره به پلاس کې پیسې وي دکاندار برو لګی ده او د بچ د گاک غ مثلا گاک په لپیسي ورکړي چې ها اوس هغه به ته د یو شي قیمت ویلو چې را دا دا دا غوا دا مثلا دا په 50 روپۍ ده گاک به ولګي ده هغه به 1500 روپۍ هغه لور کړي چې ته ته دا وخونی سکنه نو چې دکاندار به غ 1500 روپو ته لاس ک او 1500 لبه لاس وروړه بس دا به دسې شوه چې به دا په پنځه سوه زما دا غوا شوه ځکه وجه څه ده چې لاس یې وروړی دی نو دا ناروا ده ځکه په دې کې دغه دکاندار دغه د د خرڅون کې دغه په کې رضا رضامندتیا نشته هغه په زر روپۍ باندې خرڅي کې دې شي هغه په 800 هم نه خرڅي او ته وې چې نه اوس خو 500 له لاس وروړې اوس خو به خامخا درکې دلا دارنګ ګاګ دا غره زامنتیام پکې شامل نه ده هغه به یو شی صرف د د عیب د پاره به کته چې زه صرف دا ګورم او چې باغی باندې به لاس کې خود دا به اوس تاخلی کړه دی خي او کړه دی بدی او منابزه بداوا منابزه به دا وه چې دکاندار به راولګي د او د گاګ مخې ته یو شی لړک یو شی به لړک مثلا کپړه به ته کولاو کړه چې کپړه به ته کولاو کړه نو به دا غستل بیا په هغه گاګ باندې هغه لازم ولا کولی ځکه دا کپړه ما تا ته را لړ کړی دا نو ته خو ناس د دې د پاره ستا خو کار دا دی نو پای کې نه نه دا به اوس تخامه خا اخلي خدارنګ بل طرف ته گاک برو لګي د مثلا دغه سره به رومالو نو هغه به ولګي د بس په یو شی باندې به هغه رومال هغه به لړک نه بس به ک غرزول ته وي خا بس لکه دا شی زما شو ځکه ما په دې باندې کپړه لړه کړې ده رومال مې لړه کړې دی یرورا تا په رومال لړه کړې دی خو لیکن زما خو خدای یا نه دې خرصوم یا نه خرصوم په دې کې دا سدي دا د زمانه د جاهلیت دا بیع وی دا ناروا دي باب بیع الملامسه هغه بیعه د ملا مسیح د لاس ورلولو بیعه دا ناروا ده د زمانه د جاهلیت قال انس انس رضی الله تعالی عنہ وی نه نبی اسلام عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دینه منع کړی دا حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد ان ابا سعيد رضی الله عنه اخبره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن المنابذه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د د بیع منابذینا منابذه دي ته وی چې ته یو شی په ورلړه کی د د منابذین د شی د لړکولو نه او به د هغه بیع د لازمولو نه منع کړی دا او ينظر الی او ته وګوري اوس یو سړی به یو شی به لا قتلې نه اړولې به نه او ته وی چې بس ما دا ما تا تر لړ کړې دي اوس کې دړه خي او کړې دي بدی دا به تاخلي ونهى عن الملامسه او منه کړې دا د لاس ورلو دا غبیعنا ملامسه ستوي لمس الصوب جامع لاس ورول دي جامه صرف اسې یو بطور مثال دی جامې له لاس ور وړل دي لا ينظر الیه چې هغې ته د سره کتلی نه یعنی صرف لاس ور وړل لاغه جامې نه د کتلی چې یره اوس په دې کې دا جامه ښه ده خرابه ده په دې کې څه عیب خو نشته دا رنګ مې خوښ دی نه مې دی خوښ خو لیکن لبستین دا غ دوه قسمه جامونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی د چې یو سړی دا دوه قسمه لباس هغه واچي په دې کې هغه یو ذکر دی او نور د مخ کې روایتو کې دا تیر شوی دی یو دا چې ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه چې احتباو کې یو سړی په ثوب الواحد په یو جامه کې ثم يرفعه على منكبه او بیا اوچته کی دا د دې جامع دا یو کناره یا د جامع اوچته کی علامن کې به پاغ خپل سټ کی پاغ خپل اوګه باندې عربو به داسې کول چې یو څادر به وو نو په هغه یو څادر هغه به ځان نه راتاو کو نو بیا به داغي دا یو کناره دا بره په دی په دی وګ باندې دلته به غوټه کړه نو په دې کې به بعض اوقات داسې و چې د یو بنده داغه عورت هغه په کې ښکارا کیده نو نبی له صلوات والسلام د دې صورت د احتبانا من کړی دا او یا احتبا یو صورت چې ناغه مخ کې دا تیر شوی چې یو سړی د خپل زنګنونه دا داسې ودري او لنګ به اچولې لکه څنګه چې په حالت د احرام کې لنګ به اچولې او یو سړی به د خپل زنګونونه دا به ودرول نو هغه عورت هغه به پکې ښکارې ده نه د احتبا د دې صورت نه نبی رسول الله منع کړی ده او بل صورت چې هغه کم پر حدیث کې نه دی راغلی هغه مخکې روایتو کې تیر شوی او هغه د اجتمال السما صورتو اجتمال السما هغه دای چې یو بنده لکه داسې تنگ جامه واچي چې نه پکې لاس خوځولی شي او نه پکې خپې دغه کولی شي او بالکل لکه تنګه جامه یي نو هغه اشتمال السما او یو بنده پکې نه لاس خوځولی شي او نه پکې ځان بچ کولی شي که وغورځيږي را وغورځيږي نه نه داسې تنګه جامه بنا چي چې بالکل ځان بند وند کی وان بیعتین یو نبی علیہ السلام د دوه قسم معاملو نه منع کړی دا یو د انس رضی الله تعالی عنه په روایت کې د دین هم من راغلی د حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسه والمنابذه نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا د ملامسین او د منابذینا ځکه دا د زمانه د جاهلیت هغه خرید او فروخت او پدې کې رضامندی هغه نشتا دا دی وجنه ناروا ده حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الاعلى حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غدو قسمه جامې دا چولو نه منع کړی دا